بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اورېدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو ختیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې صحت او عافیت مې په تن ورئ او خوشحالي مو په وي. دی زه محی یاسین فهیم د ژوند د لارې د ښونې په وړاندې کولو کې تاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصحتونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شپږدېرشم نصیحت دا دی چې تاسو خوراک ورکوئ همدرنګه سلام اچوئ او د دې ترڅنګ د شپې لمونځ کوئ خوراک ورکولو نه مطلب دا دی چې د فقراو او مساکینو سره همدردي کوئ او د لام اچولو مطلب دا دی چې کله تاسو یېرېږئ څوک پېژنئ که نه پېژنئ هغه مسنونه طریقه چې د رسول الله دومره وایي السلام علیکم ورحمت الله ځکه سلام داسې اوبه دي چې مسلمانانو په زړونو کې محبت میوې ته لاوه ورکوي سلام په اچولو هغه کس د دوست هم نه دی هغه به یو راز ستا حمیم او ستا دوست ګرځي او د شپې لمانځنه تهجد مراد دی ځکه رسول کرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په شپه کې الله بلعزت لپاره داسې یو ساعت دی چې په هغې که تاسو دنیا او د آخرت خیر وړئ الله به هغه تاسو درکوي او دا هر شپه وي د شپې په اخره ایسه کې پاسو اودس کړو او څو رکعته لمونځ د الله لپاره وکړو د خپل لاسونه را پورته کړو هیله ده چې الله رب العزت به د دنیا او د آخرت خیر موږ راکوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله زه چې کله تا وینم د ستا لیدلو باندې ډېر خوشحالېږم او سترګې خیږي نو ما وی رسول الله ما ته د هر شي په اړه ووایه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي ابوهره هر شی له اوبو پیدا شوي ابوهریره فرمایي چې ما رسول الله ته وویل د الله رسوله داسې شی راوښیه چې د هغه په کولو جنت داخل شم داسې عمل راوښیه چې د هغه ملي کولو زه جنت داخل شم الله جنت بوزي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې خوراک ورکوه مطلب دا چې فقراو مساکین سره مرسته کوه او په زړه کې دې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه د دې پر څنګ ته سلا اچوه کله چې پلا راباندې کېږي که ستا ماشوم مخ راځي یا مشر مخې راځي مخکې د دې نه په تا باندې سلام وایي تر پې سلام واچوه ځکه رسول الله فرمایي عباد بسام بری من الکبر څوک چې په سم باندې شروع کوي د نو نه مخکې هله کبر نه کوي همدارنګه سلمي کوه او د شپې په داسې وخت کې چې ټول خلک ویده وي لمونځ کوه په سمتي سره نت ته داخل شي دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ابن ابي دنیا او همدارنګه امام احمد رحمه الله دا حدیث خپل مسند کې روایت کړی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې لنډ نصیحت کې چې سخت که هم نه دي زموږ د دنیا او د آخرت خیر نښتی دی خو په دې چې موږ په خلاص غوږونه وو او خپل په ورځني ژوند کې موږ عمل کړو همدارنګه حضرت المالک عری د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه رایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل جنت کې داسې خونې دي چه د باندې برخې له دننه او دننه برخې له باندې ښکاري یعنی دومره شفافې او صافې دي دا خونه الله رب العزه هغه چا لپاره جوړ کړې ده چې خلکو ته خوراک ورکوي سلام اچي د شپې په داسې وخت کې چې خلک ویده وي هغه پڅېږي لمونځ کوي نو قدرمن اورېدونکو مسلمانانو ورو او خویندو چې ستاسو کور یو فقیر او مسکین راشي وډبوي د الله په نامه تاسو نه یو غواړي هغه منع لیکوئ څه په کور کې لرئ ورکړئ که څه نه لرئ هغه ته ښه خبر وکړئ او د کبر غرور نه ځان وساتئ څوک چې مخې ته ځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مطلق په هغو باندې سم اچوئ او د رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره دا توفیق وه چې الله توفیق په آخره حصه کې پاڅو او د خپل رب ته ودرېږو وژاړو او د ته زرو عاجزي لاسونه پورته کړو چې دا د محمد رسول الله عادت هم و هغه څوک چې تهجد لمونځ کوي د هغه عادت وي د هغه په چهرت کې به نورانیت پروت وي او الله رب العزت به تل لپاره هغه د بدو کړنو نه ساتي دا تجربه ثابته کړې ده په چهره کې نورانیت او تل لپاره متوجه کېدل ښو کارونو ته دا د هغه خلکو عادت دی چې هغه د تهجد مانځه لپاره پاڅي او ډیر په اخلاص سره رب ته درېږي همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایی چې یو کس راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای الاسلام خیر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري ومسلم یو سړی راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د اسلام غوره عمل څه دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته وګو ته خوراک ورکړي او پر هغه چا چې ته یې پیژنې او که نه پیژنې سلام واچوي دا په اسلام کې بهترین عمل دی نو راشه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه اول خپله په خلاصو غوږونو باندې واورو عمل پرې وکړو او بیا خپلو اولادونو ته د دې تعلیم ورکړو هبله وزه چیرته نستو ماشوم راغی کوټې ته پارې د سري پوښتنه ترې کوي چې د هغه نوم څه دی هغه نوم د هغه نوم دی دا ورته نه وایي بچیه چې کوټې ته تا ولې ساه مانه چوه بچه ته چې کور ته راغلې ته ولې دې مېلمه سره روغبه ونه که خدای ترې پوښتنه ونه کړه چې د ستا رب څوک دی ستا پیغمبر څوک دی خدای ترې پوښتنه ونه کړه چې آیا تا نن سبا ویلی که نه دی ویلی داسې پلار باندې الله په حضور کې درېږي الله رب العزت به د دغه اولاد په اړه داسې پلار پوښتنه کوي الله عزت دې په موږ رحم وکړي الله رب عزت دې موږ ته کو اعما توفیق کړي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اووه دېرشم نصیحت هغه دا تاسو د خپلو ګاونډیانو او د همسایګانو عزت کوئ هغه حدیث امام مسلم د حضرت ابو رضی الله عنه نه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما ته وفرم چې ابو ذر که چې ته شوه پخوې نو اوبه پکې ډېرې اچوه او خپلو ګانډیانو ته پاملرنه کوه هغوی ورسوه تاسو یقین په خدای وکړئ زیاتې کورنۍ دي چې پېژنم چې د روژې په مرکه میاشت کې هغوی وچه ډوډۍ راخیستله او په اوبو کې ښه کوله په هغې باندې روژه ماتې کوله په هغو باندې پیشنمای هم کوله ډېره داسې کورنۍ او دا کورنۍ وي چې د هغو په دستارونو باندې شپږ اوه قس خوراکونه ایښي ول چې هغو هغه زیاتان یې څلور کوره مړې دوی به د خپل کور نه واخ بهر به کول د داسې انسان نه به الله پوښتنه کوي د دې په هکله نه پوښتنه کوي د داسې انسان نه نور جا هیڅ عبادت اسکمند نه دی ابوذر فرمایي چې رسول الله ماته ویلي چې ابوذر کله چې شوروا پخې نو هغې کې اوبه ډېرې وچوه هغه لږې همسایه چې تاسو په څنګ کې ونډیان دي هغو پاملرنه کوه څه ته هغو ته هم ورکوه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ورځ په مسجد نبي کې خوراک راټول شي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما څه خوراک که او دا ته ویلې چې هغه یتیمو کور ته سده اکور نو ستړمه شپه د هغه کور ور مې وډب هغه ښځه را دروازه کې اواز وکړ څوک دي په دروازه کې ما ویلې چې عبدالرحمن بن عوف هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره خوراک استوی دی ستا په کور یتیمان دي هغې کونډې هغې مسلمانې خور راته وویل چې زما یتیمان او ما ماشومان ډېر وږي ول ماښام او مازدیګر هغو راګوښت په کور کې څه نه ول چې هغو ته زه کړم ما یو دیګی راواسته په هغه کې مې اوبه واچولې هغه مې په اور کېده او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو ته خوراک بروم هېڅ هم نه ول هغوی ویدل راتاویدل چې موږ مورجه اوس موږ خوراک تیاروي بخره په هغو باندې خوراغی هغه دي ویده شول نو اوس هغه ویده دي د خوراک یې موږ تر څه نور یت باندې چې زموږ هغوی اړتیا دي خوراک هغو ته وکړه دا هغه خلک ول چې د همسایه په حقوق باندې بدل همدارنګه څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري دی خپل میلمه ته عزت ورکوي د خپل مه بې عزتي دې نه کوي او څوک په الله او د آخرت ورځ باندې ایمان لري نو یا دې ښې خبرې وکړي او که ښې خبرې نشي کولی په مسجد آرام کښېني الله ولعب دې نه وایي د میل قدر د میلمه عزت ستا خپل عزت دی مخکې د دې نه چې هغه کور ته راشي هغه رض الله وخت ستا په کور ماده کړی وي حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی فرمایي چې یو مسجد نبوي کې ناست وو یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلي رسول الله ډېر وږی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آواز و څوک دی چې نن ورځ زما د لمه بوج د دې عزت وکړي د دې قدر وکړي هغه ما سره کې یو ځای وي ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یا رسول الله ستا میلمه زه بیا یم را روانم کور ته راغلم خپل مېرمنې ته مې ویلې چې آیا په کور کې څه شته که نشته ما د رسول الله میلمه راوستی هغې بانته او شهامه ښځې ما ته وویلې دومره شته چې د خپل اولادو لپاره مې پخه کړي خو هغه زه وږي ویده کړم ته د رسول الله میله وله او خوراک هلته ورکړه او کله خوراک کینی چې که راغلی هم مړ کت لاس کاسې ته وړه مې خوره چې د رسول الله میلمه موړ شي ابو طلحه انصاري فرما داسې وکړه هغه خوراک مېلمه هم وخوړ، دومره برکت الله پکې واچوه چې ما هم وخوړه، زما ښځې هم وخوړه، ماشومانو هم وخوړه او دومره پاتې و چې ګاونډیانو ته مې هم ورکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې په الله او د آخرت پر ایمان لري هغه د خپل ګاونډي تکلیف نه ورکوي، د خپل مېلمه عزت کوي او همدا چې په مجلس کې ناست دي که ښه خبره کولی شي ودې که نهاد یې آرامه کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحتونه عملي کړو. همدار بل حدیث بخ او مسلم حضرت عبدالله بن عمر او د عایشې رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما زال جبرائیل یصیب الجاه حتی ظننته انه سیورثه رسول اکرم الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل علیه الصلاة والسلام به ما تل د ګاونډي په اړه وصیت کوه د همسایه په اړه وصیت کوه زما دا خیال شو چې ګاونډیانو ته به میراث کې حق ورکول کیږي یعنې دومره تکیب به حضرت جبرائیل علیه السلام د همسایه په اړه ما کوه الحديث هم بخاري او مسلم حضرت ابو رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فای چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قسم په الله هغه مؤمن دی قسم په الله هغه مؤمن نه دی قسم په الله هغه مؤمن نه دی صحابه کرام غوښتنه وکړه څوک مؤمن نه دی یا رسول الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل د شر چندی په امنوي تاسې ګورئ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جمله درې تکراروي ربه شو اوس به وګورو چې موږ همسایګانو او د خپلو ګاونډیانو سره مرست کړئ هغو ته هم تکلیف رسولی څومره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نصیحت او دې وینا عمل کړی او څومره د دې نه سرړونه کړې که د چا سترګې د خپل همسا بدې شي الله رب العزت به انسان په بې عزه کوي په ټوله ټولنه او ټول کلي په الله رسوا کوي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تاکیدا دا مسله درې تکراره چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی څوک هغه څوک چې د هغه د هغه همسایه او د هغه ګاونډي امن کیني بله خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت مسلمانانو خویندو ته دا وایي چې ای مسلمانو ښځو حدیث هم بخاری مسلم راوړی فرمایي چې ای مسلمانو ښځو هیڅ ګاونډ باید د خپل ګاونډۍ تحفې ته بد نظر ونه ګوري که هم د اوزې یا د یو زوی ښکر ستا ګاونډۍ مسلمانې خورې چې خپل وس مطابق تا یو شی په تحفه کې هغه ته هیڅکله په سپک نظر باندې مه ګوره دا مسایل زموږ په کور کې ډېر زیات دي چې که هغه غله هغه بیچاره د کوزي نو ټول د هغه تحفې پرې او د هدیې پورې خاندي چې دا یې څه راوړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو د ګاونډۍ توفې په هیڅ کم وخاند د هغې سپکاوی مه کوئ اګر تاسو ته په توفه کې د یو څاروي کر هم راوړي الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصحتونه په خلاصو غوږونو باندې وو تر څو چې الله رب العزت عز دنیا او آخرت زموږ برخه وي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اته شم نصیحت هغه دا چې تاسو مسکینانو سره مرسته کوئ د مسکینانو سره مینه کوئ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي ماته زما خلیل او زما دوست یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم اووه وصیتونه نصیحتونه کړي دي اول دا چې زه به له مسکینانو سره محبت کوم او هغوی ته نږدې کیږم هغه څوک چې واقعي مستحق دي هغه څوک چې مسکین دي هغه سره باید موږ او مینه او هغو ته نږدې شو هغه ډوډۍ چې ته واده کې پخوې دا ولیمه ده دا حق د اقباو د مسکینانو دی نن راشئ چې موږ واده ته څوک راغواړو مسکین او فقیر چې زموږ د واده ډوډۍ ته ځي هغه غریب دروازې شاته ناست دي هغه ته څوک کوي هم نه بلکې انا یې حاجي صاحب فلانه مولوي صاحب فلانه خانې کاټه مستولی او هغه ولو پکې یا په اوټو کې کینم الله تعالی پوښتنه نه کوي یا هغه رواجي خطونه او خیراتونه چې نن ورځ زموږ کورنۍ او په ټولنه رایج دي خیرات د چا لپاره کوي حاجي صاحب پسې او مولوي صاحب پسې کټ واستی که دا حق د مساکینو دی ختم د قرآن وکړو خیرات کړو او کار ته وو چې زما په ورځ باندې خیرات هغه مسکین او فقیر بیچاره چې وږی په ورځ یې څه خوراک نه دی کړی د ستا د زوی شات راشي هغه غریب څوک ځای نه ورکوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحه او وصیت دا دی چې تاسو د متینانو صحبت کوئ هغوی نږدې کیږئ د انسان عزت په درایي او پرمایه نه دی په پیسو نه دی که څوک دا ګڼي هغه خپله بې عزته دی د انسان عزت په تقوا دی الله په ویرې دی همدار ابوذر فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت او وصیت ماته وکړه چې په دنیایي چکې به تر ځان ټیټ سره ګورم نه لوړ سره ټیټو خلکو ته وګوره هغه چې په ژوند کې اوچت ته مه ګوره تر څو هغو فساد هغو تکبر تا فتنه کې وانه چوي په زړه کې ترحم ته ځای ور شفقت ته ځای وکړه څو چې کولی شي په د ټیټو خلکو باندې انسان شفقت هم وکړي د دا چې زه به رحمي کوم څه هم هغه پر باندې ظلم کوي نو خپلوانو خپلولي مه پرېږدئ که په ظلم هم کوي هغه دی چې د دین دی په فساد فحشا ګرفتار دی الله درته رسول درته پرېږده اما بغیر د څه موجب نه او په لږ نزاکت باندې هېڅکله خپل چا سره مه پرېږدئ او څلورم چې لا حول ولا قوت به ډېر وایم لا حول قوت الا بالله العلي العظیم الله دې د شیطان د دوکو د وسوسو نه ساتي پنځم دا چې حق خبر کوم که څه هم ترخه وي ځکه هغه انسان چې په حق خبره نه خلک خفه کړي الله راضي کړي هم خلک راضي وي هم به الله راضي وي او هر څوک چې حق خبره نه کوي چې په خلکو باندې بده لګي خلک خوشحال شي الله ناراض شه نو هم الله در ناراضه وي خلک در ناراضه شګم دا چې په دې چارو به د هیچا متی پر نه کوم تحت بیانوه د الله مخلوق تر سمه توګه چې الله هغه رسولی هغه بیانوه که خلک هم در باندې ږدي باید ته څه نشي کولی رسول الله ته خلکو کاهن ویلي جادوی ویلي شاعر یې ویلي مجنون لیوای ویلي خو هغه که هم د حق خبره پرېښودله نو ته هم ځانګړې ته زموږ علماو دعورو الله دین بیانوي حق خبره که خلک هڅه وایي وایي اوم دا چې خلکو به دی چې سوال کوم څه چې غواړم هغه د الله نه غواړم همدارنګه بل حدیث بخاری مسلم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل السعی علی الارمله والمسکین كالمجاهد سبیل الله واظنه قال كالقائل الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر رسول فرمای لوندو او منانو سره مسته کوونکی د الله په لاره مجاهد په څیر دی راوی زما ګمان رسول الله دا هم ویل که د هغه مس د داسې عابد په شان دی نه ستړی کي او داسې روژې په څېر دی چې تل لپاره روژه نیسي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې مسکینانو سره وکړو هغو سره محبت وکړو نن ورځ قدر د هغه چا دی چې هغه پیسې لري اګر که هغه فاسد وي اګر که هغه د دیني امورو پابند نه وي د هلک عزت کوي هغه څه مینه کوي او که هغه خاندي نه خبره کړي خوشې خوشې ورته خاندي مفسد پرې ده بلکې چا سره مینه کوه چې هغه د الله امورو پابند وي اګر که هغه مسکین او فقیر وي همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې مکاتب وه ما ته راغی چې ما خپل مولي چې دومره پیسې راکړه تا به آزاد کړم زه پیسې نه لرم را سره مرسته وکړه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ورته ووي که د خوښه وي داسې کلمې وښیم چې ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راښودلي دي که د غره په اندازه از در باندې وي هم به یې ادا کړي د غره په اندازه په تا باندې هم قرض وي د هغه کلماتو برکت به اد کړی شی او دا دعا وایه چه اللهم اکفی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک ای الله د حرام په مقابل کې حلال مال ماته راکفی کړې او د خپل فضل په واسطه می له نورو مستغنی کړې دا د تل لپاره زړه ستاسو په ژبه باندې وي او الله دې توفیق راکړي چې د رسول الله دا نصیحتونه واورو چې الله عزت دنیا او د آخرت راکړي په همدې هیله من اوریدو دا وه زموږ نن ورځې خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې چې زه هم ستاسو درانه حضور ته راځم ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه